ربط د صورت په ډیر وجوه سره مخکې د هغه قوم حالت ذکر شو چې د کافرانو مدد مدد یې کوله دلته اوس تهدید ذکر کړي زجر رټنه ذکر کړي تعذيب د مؤمنانو لپاره چې اسنه چې تاسو دې اوی معاونت نه کوګورا منافق خو کوي هغه به کوي هغه خپل آخرت خراب کړي خو ته داسې کارونه کې ګورا ښا نو الله په دغه صورت کې دا ذکر کوي دا اواجی صورت سوا د سورۃ الممتحنه داوا وا د الله د دشمن نه ځان بری کول ځان بیزار کول التبری من اعداء الله په دغه صورت کې خلاصہ زجر ذکر کوي الله مؤمنان الله په دوستانه کولو د کافرانو سره د کافر سره دوستانه ما کواخه موالات ما ساته دغه آیتونه را نازل شوی وو په بارا دی او صحابي کې حاتب ابن بلتعه نومي وو دا ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اراده وا چې په مکه باندې حمله کوي د حدیبیه په مقام نو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خیبر باندې ورغلو یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اغه زین را واپس شو نو په خلکو کې دا خبره خورش ولا چې نبی علیہ السلام د خیبر په طرف باندې وتون کړي او سی اصل کې مکیلا اراده یې الته کېدو لیکن روان چې ترې څرګند باندې روان چې ترې خیبر لا چې پتا ونه لګي هغه مکی والا وته دا صحابي چې حاتب ابن بلتعه دغه مکی والا خلق ولا خط ولیکل ځکه هلته کې دغه بچیو د زنور خاندانونو زمکه چې شی به وای چې دغه دی وجنه همدردی حاصلول دغه مقصد و چې همدردی حاصل شي حاتم ابن بلت ابي بلتعا حاتم ابن بلتعا دا بدری صحابي وخا د دغه اراده دا و چې زبې داسې یو کار وکم چې په کفارو به روغ ورشي د پیغمبر خبر به ولګ چې لکه په توسي عمله کوي خبردار او دمو بچي او اهل بن بچي زکو به چې موږ له خبر ورکړو نو یو خط ویل کلو خزر ویل کلو چې دا خط یو سم کېلا دای په کې لیکلو چې نبی علیہ السلام په تاسو حمله کول کوي دی اراده یې اگر چې خوا لیکن دا کار دا څه و چې په هغه سره دشمن له خبر رسېږي او دوستی د غیر پکې راتلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له وحی په ذریعہ د خط معلوم کړو الله تعالی چې پیغمبر ادا سي او خط ملاو دی نبی علیہ السلام حضرت علی ولېګل چې ورشه او یو بل صحابي سره حضرت مقداد لانی دي کې به خزوی دغه نه خط واخلو دوی ورسېدل الته کې نو خزې رې سارا کړه چې دراونه زه خدا سي چې درمو مقار مې ده اته سره خط ته مسره خط نشته وی ګورم سره حضرت علی ته فرمایي قسم بالله کله تو جامع لري کولم پکې لازم راتلل نو زبر جامع لري کوم ذکر پیغمبر خبره درویغ نشي کېږي چې هغه ویل چې خد سرشتا استاد سم یار خیر چې دا خبره ته وکړه هغه خزي په خپل کمسه کې دی وختو په کمسه کې خد داسې ګنده کړو چې راويخ کړو دغه صحابي پیغمبر راو غوښتلو چې دا څه څه لکړو سره د خط لیکلو هغه مشرکین لدی پیغام سره لیکلو د مخکې نه د مو خبر سره داسې خور کړو هغه د خپل مجبوری بیان کړ چې رسول الله دغه سره د مو اهل عیال او بچی و غیره و غیره په دا کې حضرت عمر نږدې ولاړو بس نبی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د تورا د خپل نیام نه رابیل تکړه یا رسول الله پرېګه د لری شته چې په وینو خالص عمر تورا داسې تورا و چې پیسې لې کوله ښا یا رسول الله لری شته چې زه د دغ منافق د سر وهم نبی علیہ السلام ته فرمایو مرا دا بدری صحابي دی بدری بدر کې جنگیدل وي کوم سره چې په بدر کې جنگیدل وي دا غره پورا ګنا ګنا نه الله ته عام دې معافي اعلان کړی دی حضرت عمر چې کړه دا خبره اوریدله په جړاش په جړا شو حضرت عمر چې الله ورسوله اعلم الله خپويږي او رسول له خبره کړي او رسول خپويږي موږ نه پیږي یا رسول الله پته دا ولګی دا چې صحابه او جذبات توخه خو جذبات په کنټرول کې وخه به کنټرول نه و چې په جماعت کې رغړا او جماعت کې منډه واخا په جماعت کې کله پټکې ورځما او کله چې دی څکه او کله په خلکو ورته وي چې چل جذبات نه جذبات په کابو کې ساته د پیغمبر په حق لا چې پیغمبر ته کوم خبره کړې و هغه چې امن نه وسله یا رسول الله موزي خدا وي خو ته چې څوې مو بلا باندې دغلا اصلي اسلام دغلا ویلش خپل دماغ پرې را چې موزي ان خپل لوکا په کور کوي یو کس لنګوي مو چې تیمم کو بیمار و شرع موزي ان خو نه مانی مو چې تیمم د ذهن نه مانی مو چې الله را لګلې په قران کریم کې تو ذهن تل نه مانی سلا د دین قدر د دین اهمیت د پزیر نه کېنه ول غوړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام دی الله چې عام او خاص مې روان دي یا ایه الذین آمنو ای مومنانو منی سے تاسو د ما دشمنانو د تاسو خپل دشمنان اولیاء په دوستي سره په دوستی سره منه سو دوستی سره مکو کافر کافر دی غیر مسلم دی دشمن دی الله دی داسې انسان چې د الله دشمن وي دوستی سره مکو ها یو داسې وی چې د هغه سره خوراک سکا کولی لکه په کپنه کې د سره دی یا عام طور باندې داسې یو ځای کې داسې کله کله مجبوری جوړ شي الته فرار څه کول شي اخر ته کې ممارسات دي دغه لپاره چې دا د تور خو اخلاقونه مایل شي خو محبت به نه کوي سره دوستانه به سره نه کوي عام په دنیا ته باندې ګورا او بیا کدا سی یو کس کافر وی چې هغه دین له نقصان ورکړي دا نو وګوره بایکاټ لازم دی بیا بیا خو دا بایکاټ لازم دی کافر په دوستي منه سره نو ګوره چې کله قوانین او ضوابط دی الله دې هغه سره ټوکی شروع شي بیا د اسمان اراده په ګډي وډي وي مطلب دا چې تکلیفات دی مصیبتونه دی په ظاهر کې دی انډیا دشمن دی ته وته دشمن یې او چې کله دې دشمنی دې څرګندولو دې پر خپل چې تاوین دا حاصل چته کې ته به چلګه بس برابر به وروخته بس په دا په دا باندې توله کړه چې کنه ډېر ډېر توره مکړه دا کسین دا خپل نه غنو جوړ کړه دې نیم منځ نه دشمنی دی هندستان کوي او چې ګوري نو غانې بجانې فلمونه هغه هندستان چلېږي آلات دی هغه چلېږي کلچر دی هغه چلېږي بایکاټ دغه ته یې چې ته بیا هغه په پښتو کې وی چخې کا مطلب باندې وګڼه چې تذکرہ دی هغه کې ته په تندې تری ورچی کافر تذکرہ دغه نه بایکاټ یې په دوستي باندې سارا چې ته دې اغي معیشت مضبوطه وي ته دې اغي ملګرتیا کوي کلچر او تهذیب راخلې لکه اوس وخت کې کم مصنوعات د اسرائیل دي د يهودو چې په هغه سره یقینا هغه له باقاعده د هغه ایکسچینج ریټ څه وکیږي د هغه پیسې د هغه ډالرې د هغه په معاشي حالات څه کیږي ته د هغه نه بایکاټ وکا بایکاټ وکا خصوصا په داسې ورځو کې خصوصا په داسې ورځو کې چې هغه په دغه پیسو باندې دي مسلمانانو بخښنی کوي بمونه په الوزیو سزاګانې ورکړي الله فرمای پټ لیږي پټ لګی تاسو د هغه په طرف باندې الم بل مودته پیغام د محبت د دوستانه وانا علم زخ پویګم پاغه ته تاسو یې پټاو وما اعلنتم هغه چې تاسو څه سرګند او پاغه ته پویګم ومن يفعله او هغه څوک چې دا کار وکړي تاسو نه پسې کینن هغه گمراه شو د نه غلارینا فقد ظل گمراه شو لار خطا کړه نه غلارې لار خدا وا چې داسې کفار سره به دوستانه نه ساتي یقینا چې دا لار ته خطا شو دوستانه یې وساتلا ان یسقفوکم کچری دوی اومی تاسو یکونو لکم ادا النشید دوی تاسو په خلاف دشمنان ويبسطو الیکم ایدیهم او خروی تاسو په طرف باندې خپل لاسونه الله دې تاسو په عملونو لیدون کوي دی نمونه د مقاطعي عن الكفار د کفار سره بایکاټو کو څنګه یقینا هوا د تاسو د پورا اسوتن حسنه نمونه خیسته په زندګی د ابراهیم علی السلام کې او هغه کسان چې هغه سره کله چې اول هغه خپل قومونو ته چې بشک مونږ بیزار یو د تاسو نه او د هغه خدایانه باطلونه هم چې تاسو یې بندگی کوله حتا تؤمنو بالله وحده تر دې پورې چې تمینو کې تاسو ایمان وروړو په الله په الله باندې وحده چې یې کی تنها دی چې تر کومه پورې په الله ایمان نه راوړې تر هغه وخت پورې موږ د تاسو سره دوستانه نشو کولای دا نه ایمان ونش کله کې ایمان درته ها ابراهيم عليه السلام دومره خبره سره کړی و الا قول ابراهيم مگر قول ابراهيم عليه السلام خپل پلا ته د بخامه خبخنه غواړم د تعالی پاره وما املك لك نه یوز مالک نه ته پر دې الله دې عذاب نه شي ته شي دا غي وعده کړی ابراهيم عليه السلام او دې اجي وعده تکمیل وکړي چې به تولا اے دې مون پروردگار مگر زوی ته مونږ آزمېخ دې او کسانو دې پورا چې کافران دي او بخنو کې ته دې مونږ دې پورا بشک ته یې غالب حکمتون والا لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه يقينا واد تاسو دې پورا پسند کې دې دوی کې نمونه خيستا لمن کان دې هغه چا دې پورا چغه امید ساتي دې الله او دې ورځې دې آخرت او مې يتولى واغ څوک چې هغه مینه وکړي د دوی سره څوک چې مینه وساتي دغه کفار سره پس بشکا الله چې دی هغه بے پروا دی الحمید استایل شوی دی یا چا چې د دوی سره مینه وکړه نو جزای معذوف هوا چې الله له ضرر دی الله خو غنی ذات دی او حمید ذات دی فإن الله دا علت د جزای مقدر بیا ګرځي عسى الله يجعل نزدې چې الله به وګرځي په مېز تاسو په مېز هغه کسانو کې عادیتم منهم مودتن چې تاسو دښمنی کوي دا غوي سره مودتن دوستانا کله چې دوی مسلمان شي به سره مینا کو والله قدیر الله قادر ذات قدرت والا دی دا څلره خبره نه الله بخون کوي مهربان ذات دی لا ينهاكم الله عن الذين اوس د هغه خلکو د هغه کفارو تذکرہ کوي الله چې د هغه سره تعلقات ساتل جایز وو الله فرمای الله من نه من کوي تاسو ان الذين د هغه خلکو د دوستانه نه چې هغه د تاسو سره جنگ نه کوي په بار د دین کې لکه ذمی ذمي یا مصالح چې هغه سوله کول کوي لکه دې موږ په دغه علاقو کې دغه سکان دي اندوان دي چې دوی ذمیان دي دوی zarar نه ورکوي چاله د دوی سره نستای پاستای وغیرہ کولای شي د دوی سره تعلقات ساتلای شي ولم یخرجکم دینه نه راو باسي نه راو باسلی تاسو من دیارکم د توسې کورونو نه الله نه منع کوي د چی نه ان تبرهم چې تاسو نیکیو کو دي دوی سره او انصاف کو دي غوي په طرف باندې نیکیو کو مطلب کما د ذمه خبره چې کړي راغه سار لور سو دانا چې پیسې هم ته خلو بیا ولم بیا ختموم بیا ظلم هم وکوا دا جایز نه وخا ان الله بشک الله چې مینا کوي هغه چا سره چې انصاف کوونکی وي انما ينهاكم الله بشك الله من کړیو تو سيان الذين دي هغه کسانو نه صرف چاغوي حربيان وي جنگ جنگ کوي د تو سره الذين قاتلوكم هغه کسان چې تو سره جنگ کوي په دین په بار دین کې بالفعل الله فرمایي د هغه خلقو د دوستانه نه الله تاسو منع کړی یو ښا ان تولهم چې دوستی وکړو تاسو د هغه سره دغه نه الله منع کړی او مې يتولهم هغه څوک چې دوستی وکړل د دوی سره پسند هغه خلک دي هم ظالمون هم دي ظالمان دي الله اعلم بإيمانهن الله خپوی دی په ایمان دی دوی باندې چې حقیقت کې ایمان شته او کنه که صرف په ظاهر اکتفا کوي فإن علمتموهن کچرتا سپوی شوی په دوی باندې چې دا مؤمنات خزي دي ځنه دي نو مې واپس کوو ال الكفار په طرف د کفارو اول ته قسم را واخلو دا وایو چې مونږ هجرت کړل صرف د اسلام دی وجنه د خپل خواندانو د بغض دی وجنه نه او نه د عشق دی وجنه چې کني د مسلمانانو په صحابه باندې مونږ عاشقانو همدا څه دوی پیغمبر قسم خو دی وخا الله فرمایي لا هن حل لهم ندی دوی حلال دي دوی دي پورا دا غزن انا حلال ندی دي هغه کفار دي پورا نه هغه حلال دي دوی دي پورا ځکه دوی اسلام راوړل هغه په کفر کې دي واتهم انفقوا او ور کوي تاسو هغه له هغه مہرونه چې کوم خرج کړی دي دوی مہر ور کوي چې ته دا خزا کوي نو مہر ور کبیا حدیث کې دي چې ام کلثوم بنت عقبہ دا د خپل خاوند عمر ابن العاص نو تختیدا نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوی خويندې وسره نورې مې عمره او ولید دا ور خويندې وروړه دای واپس کړل او ام کلثوم بنت عقبه دای اشاره کړه دو مشرکین ویلو بیا وتا نبی اسلام تا دا خزم راو ګرځوا ام کلثوم بنت عقبہ شرط لګیدل او نبی علیہ السلام فرمایل شرط صرف د سړو په بارا کې و نو هغه عمره وروري خور نه ودا ورور او ولید د دوه ورونه وسره وو دای واپس کړیو او خزه نه واپس کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله دغه آیت راولې غلو چې دوی کله ایمان په حالت کې راغلي دي دوی مو واپس کوه فلا ترجعوهن الى الكفار دوی هغه ته نه دي حلال هغه دوی ته نه دي حلال ودلته کې چاله په نکاح کانو بیا دې دوی ویر کی واتوهم ما انفقوا هغه مہرونه چې دوی خرج کړی دي ولا جناح علیکم نشته ګنا پتا سو باندې چې نکاح وکي تاسو د هغه سره په شرط دغه چې ور کوو ته سه ویل خپل مہرونه مہر ور کوي نکاح سره وکا خزه مسلمان شو نکاح سره وکا خو باغې کې یو خرابي دا و چې په وجه د اسلام ټیک شو خبره و چې اسلام ته الله نصیب کړو په ذریعہ باندې خو په وجه د اسلام نه په نور وجوهاتو به خبره وي عشق معاشقه به و عشق معاشقه به بیا به ته وایي ته غیر مذهب یې او زه مسلمان سنی یم څنګه بچی هغه ته چې زه دغه ته یو راځي چې سره اسلام قبول کوم ټیک شو خبره وشوله بعد خبره نه ده او کاش چې سوچ او فکر بل وای سوچ او فکر بل وای د اسلام سوچ وای اسلام بیا به د کار له دوام ملاوه خلکو بیا غیله کتلې متاثر کېدای به نکاحونه د کافرو خزو د کافرو خزو نکاحونه مټینګو واسالو او اوغړی تاسو هغه چې خرج کړی تاسو وليسالو بکار چې اوغړی دوی هغه څه چې دوی خرج کړی دي ذالکم حکم الله دا رنګ کېدل تاسو چې حکم دی الله دی یعنی مطلب دا کوي خزه کافره په مکه کې وی نو دی هغه عصمت ختم شو وی کافرا عصمت ختم شو دی هغه او د توسه په منځ کې هیڅ قسم لا عصمت نشته بچاو نشته مفسرین کرام لیکلي دي چې د حضرت عمر بی بیان وي دو بی بیان وي او د شرک شرط نو راغلی چې ګنې مؤمن وي وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه آیت نه بعد بیا اغیلا طلاق ورکړل او کچره پاتې شي د تاسو نه شی اون څه شی من ازواج کو د بی بیان است تاسو نه کفار په طرف د کفارو فعاقبتم نو نوبت او نمبر روشي دي تاسو فآت الذين نو تصویر کو تاسو اغا کسان الله چې ذهبت ازواجهم تلری خوندان دی وي اخذ دی وي مسلمان فقو په مثل دی هغه چې دوی خرج کړي کله چې تاسو نمبر راغلو نو تاسو ویر کو هغه کسانو لا چې بی بیان ته تللی وي صحابهونه کڅ بی بیان تللی وي یا الته پاتې شوی وي نو تاسو غیر خبر چې هغه خزي خپل ته پاتې شولې کنه دا صحابه خو به به خزو شروع ده غیر خبر چې دا به نکاح کوي مہر خو مغه و چې کوم دوه خرج کړي او په مخکینو خزو باندې هغه مہرونه دوه نه وکړي چې دا به زلون نه کوي او دا په جون جوړ کی واتقوا الله ویریږي تاسو دی الله نه الذي غزا چې تاسو پاګې باندې ایمان لرونکي یو دی الله نه ویریږي ښا تفسیر ابن کثیر لیکي بدغه ځای دې دغه آیت نه بعد کوي واخذا د مسلمانانو دی خزنا مشرکین لتللې نو مسلمانانو به واپس کول هغه خپل خوندانو ته نفقه د مال نه کوم چې دوی خرج کړي و پاګې باندې بیا دوی واپس پېښول مشرکان الله د دغه د پوره کچ شی بقایاوی چې هغه په دا باندې لړ شي یا مراد دا چې په مسلمانانو باندې د غنیمت نه چې کم څه حاصلېږي دومره خرج کو په هغه زنانو باندې چې هغه په هغه سړو باندې چې کوم په خپل مرتد زنانو باندې یې خرچه کړې و دغه مالی غنیمت نه د پیسې لګي او خوندان لویر کو چې د خزې مرتد شوی یو تلې دي مہرونه دي ځو ځوړي کړي یا ایو النبی او پیغمبر ایزا جا کل مومنات کلا چې روشي مومنه خزه یبایعنک د دغه پوره چې بیعت کوي له توسرا علا ان پدا شرط باندې پدا خبره چې دوی شرک نه کوي پدا شرط باندې شرایط داو چې شرک به دوی نه کوي الله سره ولا یسرقنا دي چی ولا یسرقنا دوی بغلا نه کوي ولا یزنین زنا به نه کوي ولا یقتلن قتال به نه کوي ویجن به خپل اولاد ولا یتین به بهتان راتل به نه کوي په یو بهتان سره چې جوړ کړی وي دوی هغه مخکې د دوی نه و ارجلهن او د خپل خوندانو مبارکي بین ایدیهن د لاسونو د دوی نه و ارجلهن او د خود دوی نه ارجل مراد دلته کې خوندان نه مراد نه خپې دي بین ایدیهن و ارجلهن پخپل اسنو ولا یعصینک الدین فرمانی نه کوي دتا پکار دي نه کوي کې نو بس ته سبعاتو کا پیغمبره بخنه ته وغواړه دی الله نه دي تیر ګناهونو بشک الله بخون کوي مهربان دی زنانا راغلی وي هغه کې هندام وا چې کله دا خبره ذکر کې دي نو هغه هندي خبره چې تکړه وي او تزني الحره آزاد خزلې زنا کوي آزاد خزلې داسې کوي مطلب دا د غوی په ځیر کې د زنا بدواله او خا داسې خلک وو یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو لا تتولوا قوما غضب الله علیهم زجر برای منافقین مین مکو تو سره داسې قوم څخه چې الله غضب کړي په دوی باندې یقینا دوی نا امید دي د آخرت نه لکه څنګه نا امید دي کفار یعنی د قبرونو والا لکه څنګه کفار چې دي نا امید دي د چې شنه د دوباره راپورته کېدلو نه نو دغه سي الله فرمایي دوی دوی د خپل زلالت ته وجنه د اخرت د خیرونو نه نا امید دي د من اصحاب القبور بیان دی د مخکی کفار دی پورا الله په دغه آیت کې زجر ذکر کړی دی په دغه صورت کې په موالاتو د کفار سره